یاد ساته چې خالص دین د الله حق دی پاتې شو هغه خلک چې هغوی د الله نه بغیر نور سرپرستان جوړ کړي دي او د خپل دې کار د پاره دا دلیل پیش کوي چې مونږ خو داوی عبادت صرف د دې غرض د پاره کوو چې هغوی الله ته زمونږ رسایي وکړي هغه ستاسو د میندو په خېټو کې په دریو تیارو پردو کې دننه تاسو له د یو شکل نه رستو بل شکل درکوي خاص دا الله چې دای کارونه دي ستاسو رب دی بادشاهي هم داغه ده داغه نه بغیر بل معبود نشته کو تاسو کفر وکړی نو الله ستاسو پروا نه لري لیکن هغه د خپل بندگانو د پاره کفر نه خوخوي او کو چری تاسو شکر وکړی نو دا هغه ستاسو د پاره خوخوي یو بوج چتونکې با د بلچا بوج نو چتوي اخر به تاسو ټول خپل رب ته واپس ځئ او هغه ته आवाजونه کوي بیا چې کله ورله خپل رب نعمت ورکړي نو هغه مصیبت تر هیر شي د کم د پاره چې आवाजونه کول او بل څوک الله لره برابر جوړوي د پاره د دې چې داغه د لارینا خلق بیلاری کړي اے نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته وایا چې لګي ورځي د خپل کفر نه مزه واخله یقینا ته دوزخ ته تلون کې چې حکم منونکی دی چې د شپې په وختونو کې ودرېږي او سجدې کوي چې د آخرت نه یریږي او د خپل رب د رحمت امید لري د دوی نه تپوس وکړه چې پوها او ناپوها خلک دواړه برابر کې دي شي بهشکه نصیحت خو عقلمند خلک قبلوي اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا چې اے زما هغه بندگانو چې ایمان مو راوړې دي د خپل رب نه ویریږئ کوم خلکو چې په دې دنیا کې نیک عمل اختیار کړي دي داغه د پاره نیکی ده او د الله زمکه فراخه ده بشکا صبر کوونکو له خوبه خپل اجر به حساب ورکی دي شي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا ما ته حکم راکړې شوې دي چې زه خاص د الله بندگی وکړم په دا حال کې چې دین می خاص د الله د پاره خالص کړي وي او ما ته حکم راکړې شوې دي چې د ټولو نه اول زه مسلمان جوړ شم الا ذلك هو الخسران المبين وایا چې ما خپل دین د الله د پاره خالص کړو او خاص داغه بندگی وکوم تاسو چې داغه نه سیوا د بل چا بندگی کول غواړی هغه کوی اوایا بشکا اصل تاوانیان خو هغه خلک دي چې هغوی د قیامت په ورځ خپل ځانونه او خپل اهل او عیال په تاوان کې واچول د دې په خلاف چې چا د تاغوت د بندګۍ نه ځان وساتو او الله ته رجوع وکړه دا غوي د پاره زیره دی نو اے نبی صلی الله علیه وسلم زیره ورکړه زما هغه بندگانو ته چې خبره په غور سره اوري او داغه د خ اړخ پیروي کوي اے نبی صلی الله علیه وسلم هغه سړی څوک بچ کولی شي چې داغه په حق کې د عذاب فیصله شوی وي آیا ته هغه څوک بچ کولی شي چې هغه په ور کې ورغورځېدلی وي البته چې کم خلک د خپل رب نه ویریدل نو داغوی د پاره چت په چت جوړی شوی دنګي ماڼۍ دي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي دا د الله وعده ده آیات ګورې نه چې الله د اسمان نه اوبه راورولې بیا یې هغه د نهرونو او د چینو او د دریابونو په شکل کې په ځمکه کې وبیولې بیا هغه د دې اوبو په ذریعه رنگ رنگ فصلونه پیدا کوي چې قسمونه مختلف دي بیا هغه فصلونه پاخه شي او شي الله بهترین کلام نازل کړي دي یو داسې کتاب چې ټولي حصے یو شان دي او مضمونونه پکې بار بار ذکر کړي شوی دي د دې په اورېدو سره د هاو خلکو غونی زګیږي څوک چې د خپل رب نه یریږي او بیا دا غوي بدنونه او دا غوي زړونه نرم شي او د الله ذکر تمایل شي دا خلک تا د الله نه سیوا د نورو نه يروي حال دا چې الله څوک په گمراهۍ کې واچوي نو هغه ته لار خودن کې هیڅوک نشتا او الله چې چاته هدایت وکړي نو داغه بیلاری کون کې هم هیڅوک نشتا آیا الله زبردست د دې خلکو نه کته تپوس وکړي چې زمکا او اسمانونه چا پیدا کړی دي نو دوی به په خپل وای چې الله دوی ته وایا هر کله چې حقیقت دا دی نو تاسو څه خیال دی چې کچري الله ماته څه نقصان را رسول غواړي نو آیا تاسو دا دیو غني چې تاسو الله پرې خو دې او دوی را بلای دوی به ما داغه د نقصان نه بچ کړي یا الله په ما باندې سم مهرباني کول اوغواړي نو آیا دوی به داغه رحمت زمانه من کړی شي بس دوی ته وایا چې زما د پاره الله کافی دی باور کوونکي هم پاغه باور کوي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته صفا وایا چې اے زما د قوم خلکو تاسو په خپل ځای خپل کار کوئ زه به خپل کار کوم ډیر ضرب تاسو ته پته ولګي چې په چا باندې رسوا کوونکې عذاب راځي او چاته هغه سزا میلاویږي چې هیڅ کله به نه ختميږي اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږه د ټولو انسانانو د پاره دا کتاب پتا باندې په حق نازل کړي دي اوس چې څوک په نه غلارزي نو د ځان د فائدې د پاره بزي او څوک چې بیلارزي نو داغه وبال با هم پاغوي وي ته داغوي ذمہوار نه یې بیا چې هغه په چا باندې د مرګ فیصله کوي نو هغه منه کوي او د نورو روحونه د یو مقرر وخت لپاره واپس را لېږي په دې کې ډېری نخې دي د هغه خلکو لپاره چې څوک غور او فکر کوونکي دي ام اتخذوا من دون الله شفعاء هر کله چې یوازې د الله ذکر کیږي نو کم خلک چې په آخرت ایمان نه لري دا غوي زړونه دننه دننه سوځي او هر کله چې داغه نه سیوا د نور ذکر کیږي نو یو دم د خوشاله نه تازه شي قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم که د دې ظالمانو سره د ځمکې ټول دولت هم وي او د هغې همرا ورسره نور هم وي نو دوی به د قیامت په ورځ د سخت عذاب نه د بچ کېدو دپاره ټول هر څه په فدیه کې ورکولو ته تیار شي هلته به د الله د طرف نه هغه څه د هغوی مخې ته راشي ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون او آیا دوی ته معلومه نه ده چې الله د چا رزق فراخ کول غواړي هغه فراخه کوي او چې د چا رزق تنگول غواړي هغه تنگوي بشکا پدې کې نخې دي دا خلکو د پاره چې هغه ایمان راوړي اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا چې اے زما هغه بندگانو چې په خپل ځانونو مو زیاتې کړې دي د الله د رحمت نه نا امید کېږئ ما یقینا الله ټول ګناهونه معاف کوي بشکا هغه بخون کې مهربان دی تاله پکار دی چې دا خبره دوی ته صفا وکړي ځکه چې تا ته او ستانه مخکینو ټولو پیغمبرانو ته دا وحی را لګل شوی دا چې کچری تا کفر وکړو نو ستا ټول عمل بزای شي او ته په تاوان کې پاتې شي بل الله فاعبد وکم من الشاکرین سبحانه وتعالى عما يشركون د خلکو د الله هغه سي قدر اونکړو لکه څنګه چې دغه د قدر کولو حق دی دغه د قدر حال خدا دی چې د قیامت په ورځ به زمکه دغه په یو موټي کې وي او اسمانونو به دغه په خی لاس کې نغستل شوی وي زمکه به د خپل رب په نور روخانه شي د عملونو کتاب به کې خو دي شي پیغمبران او ټول گواهان به حاضر کړي شي د خلکو په منځ کې به ټیک ټیک په حقه فیصله وکړي شي او هیڅ ظلم به پرې نه کیږي او چا چې څه عمل کړی وي دا غي به ورته پوره پوره بدل ورکړي شي خلک چې هر څه کوي هغه الله ته په خشان سره معلوم دي خو چې کله هغوی دوزخ ته ور ورسی نو د دوزخ دروازې به ورته پرانستې شي او د دوزخ کارندګان به ورته وایي ولی تاسو ته ستاسو د خپل خلکو نه داسې رسولان نو درغلي چې تاسو ته ستاسو د رب آیاتونه اورولې وي او تاسو د دې خبرې نه یې رولې وي چې یو وخت به تاسو دا ورځ هم وینئ او کوم خلکو چې با د خپل رب د نافرمانی نه ځان ساتلو هغوی به جنت طرف ته ډلې ډلې روان کړي شي خو چې کله هغوی جنت ته ورسی او د جنت دروازې به د مخ کې نه پرانستل شوي وي نو د جنت انتظام کوونکې فرښتې به ورته وایي چې سلام دی وي پتاسو ډېر خشوي او هغوی بوایي د هغه الله ډیر شکر دی چې زمون سره خپل وعده رښتیا کړه او مونږه د ځمکې وارثان جوړ کړو اوس چې مونږه په جنت کې کم ځای غواړو هل تخپل ځای جوړول شو نو ډیر بهترین اجر دی د عمل کوونکو د پاره او ته به ووینې چې فرښتو به د عرش نه غیر چاپیرا حلقه جوړ کړی وي او د خپل رب حمد او ثنا بوایي او د خلکو په منځ کې به ټیک ټیک فیصله وکړي شي او आवाज به وکړي شي چې حمد دې د الله رب العالمین د پاره